موبایل نمبر 03015710124 چې په فعل مضارع باندې داخل شي نو ماضی ته جوړي نو معنا دا ده لئن لم يهدني کدا په خوانه هدایت نو کړي ماتا ربي رب سما دې په خوانه په هدایت کړم نو کدی وکړي لاکونن خامخاوب بسو من القوم الضالين دا خلکو بلار کی ذل کنا زبوم تاسو په شان اوس په ما ته پروتوب نو او ځا الله په خوانه په هدایت کړم په دې دا نه پوهیږي دا دلایل خپل قوم ته پیش کو چې ته د سپمای عبادت کای او دا سپومای پټیږي نو چې کم شي پټیږي نو دا خدای نه دی دا سي دلایل پیش کو فلما افلان هر کله چې سپومای پټه شو قال وی وی لا ان لم يهدني کدا په خوانه هدایت نه کړې ماتا ربي زما رب نو ستورې روب دی وخو سپومای دویما انور د ټولو نه غټ دی ولا فلما را الشمس هر کله چې ولید ابراهيم عليه السلام لوار باز غتن سلیدل کې پړه کې واو قال او ابراهيم عليه السلام هاذا ربي ادا زما رب دې نه نه دویما معنا هاذا ربي دا خو زما رب دې خو تاسو وایي هاذا اکبر ادا انور د ټولو نه غټ د ستوري او د سپومای نه غټ دی فلما افلت هر کله چې نور غائب شو پټ شوی قال او ابراهيم عليه السلام یا قوم ای زما قوما انی بریئون یقینا زخو بیلو جدائم مما داغه خدایانو نه تشریکون چې تاسو د الله سره برخه خواندان غړی تاسو وای نور اوس په ما استوري کول شي تاسو وای د دې عبادت من کو نو دا ووري زکو جدا براءت اعلان بکای ښا زغه تاسو دې کې لیما دا چې دلایل بخپل قوم ته خای تالک د قبر کای نو قبر عبادت چې تکای له په خاورو کې نه پټو اده تاویری د تاوری د سکول شي او ستا په شان بنی آدم او لا توخ پیوي دا سی به پویا کای ښا ناکار مولا ورته سوی دا بادو سی موار دی دا وسیله ده دا په لوم نظر نیا کې چې مرتبه دی اوچت شي ما نعبدو بالله لیقا پیر بولا تجربه دا کړی مقصد به تجربه ودل ته په غورځاو سیاسی به په ګلونه چي نو تا وت تبټی وی لګیدلې تباغه ګوري وای دا د قوم مشران دي دی بیا چي راځه ته په واچو راشه قران بیان کړي دا خلک د دین اخلاص کړي خلاص کړه دینه چې دی وویني ادا براءت اعلان بکړه دا کارونه چې څوک کوي زپکې نیمه انی وجهتو یقینا ما خو قص کړی دی وجهیا د خپل ماخو للذي اغزاد تا ذکر د وجهه او مراد نه ټول وجود دی فطر السماوات والارض چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه او زمکان حنیفا پداسه حال کې چې کله کې د الله په توحید و ما انا من المشرکین او نیم زدا غ خلقنا چې الله له د برخې خاوندال ګوري په تصرف کې په واک کې او په عبادت کې هر پیغمبر دا وی وما انا من المشرکین دا سی وایا کنه وحاجه قومو هغه سره خپل پلار او هغه سره خپل قوم جګړه شروع کړه پلار ورته کمانه نشي په ګټو باندې ولم دا ګټ ټولون به شروع سړی باندې پلار کوي تا خو زما دند خراب کړه باندې ورېدو نو اوس پم تا ته پلار وای د معاشري خلک وای بایکاټ د سرغم خادي مکوا نه ته بټینګ ښا بیا به خدا په خپل الله مرګري پیدا کی وحاجه اجګل کول د سره قوم قوم ددو قال او ابراهيم عليه السلام اتحاجون لي آیا تاسو جګړه کوي ما سره پس کې فی الله زوام الله یو د پزات او صفاتو کې اتا سو نه نو ما سره الله په توحید کې جګړه کوي وقد هدان او حال دار چې الله ما تخپل توحید خود لري تاسو دې بلیګیا ولا دای ولا دمکی ورکا لیونه بدی کی بادخور بدی کی گوزنی او فالجی بدی کی هغه ورته زنی اړېګم ها کله کله سره د امتحان د پاره نا جوړ شي اولاد بل شي بعد او ګوزن فالج پر راشي نو دای سو وی وکړه وسره کنه وکړه وسره کنه ابراهيم عليه السلام دغه رد کړي ما سره څوک نشي کوله اګه زنا جوړه ناچار شوما دا به خدای کړی نو ما نسبت په الله ته داغو دا تاسو خدایان نه دي کړی الا ان یشاء ربی مگر دا چې وغواړي زما رب شیئا سمصیبت را رسول ما تا ټکر را رسول ما تا دا به زما رب ما تا را رسولی ستاسو خدایانو پیرانو باباګانو ندی را رسولی ولی وسع ربی کلاو د رب زما کل شیء هر شیستا سم کلاو د علم د حیثیت د پوی زما رب دار چاله خبر دی افلا تتذکرون و چې ما درته داسې دلایل په توحید ذکر کړو نو ولې تاسو دا نه منئ په نصیحت نه اخلي واخلي کنه او تاسو وای د دین او یریږي زو څنګه او یریږم تاسو د خدای نه نه یریږي از د دین او یریږم وکيف اخاف سرنګ بس او یریږم ما دا هغه خدایانو نه اشرکتم چې تاسو د برخه خواندان ګرځولې دی الله سره ولا تخافون تاسو نه یریږئ انکم چې یقینا تاسو اشرکتم لبرخ خواندان جو کړی دي بالله د الله سره ما داسې خلق لم ينزل چې نه درالې ګل الله به دا غي په خدای توبه او شرکت علیکم پتاسو سلطان الحجت قران کې نشته چې خدای ویلي چې او دا ما سره شریک دي تورات او انجیل او زبور کې نشته د پیغمبرانو په احادیثو کې نشته نو تا دا څه کار کړی دی نو ته د خدای نه نه یریږي ها ته د خدای نه نه یریږي به دلیل یې خدای سره جوړ کړی د بادو غزن فالج ذمہوار الها تکری ور کوي څه دلیل لپاره ما ته وخایا کنه انا ما بلار نه کړی دی ولا دلیل دی فاعل الفریقین وای ډلې بل جوړای ابراهیم علی السلام ډله جوړه نکړه دوه ډلې شوې یو ابراهیم علی السلام او داغه مرګري اول د ابراهیم علی السلام پلار او داغه قوم نو دوه ډلې شوې کړه فایل فریقین کم یو د دوه ډلو نه چې یو زما ډله د ابراهیم علی السلام وای د موحدینو ایو تاسو ډله د مشرکینو احق لایق ده بالامن په بچ کې دوه عذاب اې دوه ډلو کې به الله څوک بچ کړي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو ما ته وایي دای غلی وې ابراهيم عليه السلام وی هغه ډله درته خیمه چې هغه په امن کې ده نو په دنیا عذاب راځي او نه د آخرت الذين هغه ډله چې هغه د الله د عذاب نه په دنیا آخرت کې په امن ده امنو هغه خلک دي چې هغه ایمان راړه د الله په یووالي ابل تش ایمان نه ولم یلبسو او هغه نه دې ګډوډ کړي ایمان او خپل ایمان بظلم د ظلم سره صحابه کرام وی پیغمبر علی السلام ته دی یاد په بار کې د الله پیغمبره مونږ خو مؤمنان یو او کم یو داسې په من کې نشته چې هغه ګناه نه کړي ظلم نه کړي پیغمبر علی السلام ورته د ظلم په معنا تاسو پوهیږئ دلته ظلم معنا دا نه دی چې ایمان دی راړو اتا ګنا نه کړي ګنا خو کوي دلته ظلم معنا شرک ته پیغمبر علیہ السلام په خپل د ظلم تفسیر کړی دی ا د سوره لقمان آیات په پیش کړی دی لقمان حکیم خپل بچی ته سوي ان شرک لظلم عظیم شرک لو ظلم دی نه دلته د ظلم معنا صدا شرک ته تاسو خو شرک نه کړی نور خو د مسلمان نه ګناونه کیږي کنه دغه ګناه مراد نه لري شرک دی ابراهيم عليه السلام سوې خپل قوم ته کم خلکو چې د الله په یووالي ایمان راړو هو سره شرک نه کوي نو مطلب ایمان څنګه خدای منم نو دا ایمان دی پیغمبر منم دا ایمان دی قیامت منم دا ایمان دی قران منم دا ایمان دی تا فرشته منم دا ایمان دی پیغمبران منم دا ایمان دی وسوي دیم کول شي دیم د کټ نه غورځول کوي د تم سجده لګوم دیم مشکل کو چا حاجت روا دی لباد او گزن سی موار دی د اولګي د خپل ایمان سره شرک ګډ وډ کو نو مسلمانان دي دای به ته ویلې وای دای خو کلمه وای او وای او غیر الله تعاوازم کوي په دې کار مدد شي نو دغه ایمان سره دا شرک ګډ کو نو چې ګډ کو نو ایمان ختم ایمان ختم دا مسلمانان دا چل کوي خدای منی پیغمبر منی قران منی وسوي دی وای د بادو سیموار دی تا تر په جګړه کوي اګه نور وسی ونرسي انو بیا در باندې سلام کلام بس کی د ساقی د شو د شرک نشوا نه دای د خپل ایمان سره شرک ګټ کو دغه سي آیات سوره یوسف کې 101 نمبر آیات راواله وینو التم داره سوره یوسف راواله وی وی دولسمه پارا 101 نمبر آیات ختمېدو کې دی وی سوره یوسف ختمېدو کې دی مونته دی مگر ایمان راړي او حال دا چې د الله سره شرک کوي ډېر خلک دا سشته چې خدای منی پیغمبر منی قران منی لا اله الا الله وای ا محمد صلی الله علیه خو بیا هم شرک کوي قبر ته پروت ته عقیده دا چې د کول شي درامدت شي आवाज کوي دغه دا ایمان نه ایمان دی نه دا بستا عقیده ای چې بای پیغمبر هم سنی شي کوله ولی هم سنی شي کوله بت هم سنی شي کوله نور اوس پمبا هم سنی شي کوله دیتا موحد وای دیتا مؤمن وای خدای آیات بدن سره لیکي هغه آیات او دا براړه وای او کنه ډیر خلک ته ایمان راړي خدای خدای پیغمبر پیغمبر او قران قران کوي منما خدغه لبوم کوي یریږي وای زما سره کار کا کوي چې به مال ټکر ادا کوي د مقبري د ونی نه یریږي د مقبري ونه غسل ناجایز دی پر دې حق ته خو نه په دې عقیده چې مال به ټکر راکی ازما ګډه بيزه بمړکی دا شرک ته ښا دا تینا بزان ساتي نو دلته ابراهيم عليه السلام سوئی عذاب نه وسوک بچ کی الذين خلق امنو چې ایمان راوړل دي ولم يلبسو او غینه ګډوډ کړي ایمان هم د خپل ایمان په ظلم د شرک سره اولایک دغه خلق لهم الامن لدی د پاره بچاو د عذاب د دنیا د آخرت ته وهم مهتدون او دای په هدایت کړی شوی دی شرک نه ګوره بازان ساتي ښا او کلا اپ دې په لشي چې دې خلا اله الا الله وای و دې په لوګور د بل سکی دغه شرک ته کینسر کې پتاو لګي الو که تار صبر وجود دی روغ یا بدل خوري کستا ایمان یي خدا بدل ختمي د ایمان به الاغي استا عقیده دای چې بغیر د الله نه کمر دی ک ژوند دی ک قبر دی ک ولی دی ک فرشته ده او ک نور ک سپمه ک بوت اس شي نشي کولی یو الله سره کولی بس دا اوستا ایمان کلاک شو وتلک حجتنا دا تیر شوی دلائل زمنګو آتایناها ورکړیو موږ دلرا ابراهیم ابراهیم علی السلام ته سلوي علی قومه د دې لپاره چې ابراهیم علی السلام خپل قوم ته بیان کړي نرفع درجات پورته کو موږ مرتبه من دا غچا نشا او چې موږ غواړو ان ربک حکیم علیم یقینا ستارب حکمت والا ذات ته او پوهه ده ووهبنا له اسحاق ويعقوب چاله سا لونه ورکوم چاله سامل چاله ګډ وډ اسوک شان کم دی وای دا ما غوخته ده پچال پچال الکه هبا بچی سوک ورکای دا مرض د قوم معلوم کای کنه نو وذکر به ان تفصل نفس قران بیان کا چې دا خلک په کم شرک خطه چې د یزاد شي او حمنا له اسحاق او يعقوب ورکړو موږ هغه ته اسحاق عليه السلام يعقوب کلن ټول ته هداينا هدايت کړو موږ ونوح نوح عليه السلام هداينا موږ ورته هدايت کړو من قبل مخکې د ابراهيم عليه السلام نه ومن ذريته د بچو ددنا داوود او سليمان داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام دي وايوب ايوب عليه السلام ويوسف يوسف عليه السلام وموسى موسى عليه السلام وهارون هارون عليه السلام وکذالک نجزی المحسنین ادا غرنګ بدل ورکو مون خو کول کو تا ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام نوح علی السلام یو ځای ذکر کړو دا ولې دا د انبیاء نکانو داود علی السلام او سليمان علی السلام یو ځای ذکر کړو ولې بادشاہانو وو پیغمبرانو وو پلارزویو ایوب علی السلام او یوسف علی السلام یو ځای ذکر کړو په دواړو مصیبتونو راغلیو موسی یا ایوب علی السلام باندې عمره غلو اپو یوسف علی السلام عمره غلو پلار نه جدا جیل کې پروتو ا موسی علی السلام او هارون علی السلام ذکر کړ دای ته الله ډېر معجزې ورکړې وي و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس او زکریا علی السلام یحیی علی السلام او عیسی علی السلام او الیاس علی السلام کل من الصالحین ټول د ټول د کامیابونه لا سلور یو ځای ذکر کړو ډېر زاهدانو کا ومن آبائهم خا و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام داولی د دې امتیان کبو په دې لحاظ یې اوځای کړ وکل الفضلنا اټول تم غرواله ورکړو علی العالمین په خلقو د سمانی د دای ومن آبائهم د پلارانو د داینا وذریاتهم او د بچو د داینا واخوانهم درونو د داینا واجتبایناهم ورکړیو موږ دای وهدایناهم او هدایت کړو موږ د دای الی صراط مستقیم لار لغتا بعد نه جوړه مرزیان دی هغه د عیسی علی السلام د پاره پلار ساتي و ثابتي و ذریاتهم بچو د دینه عیسی علی السلام بچو پلار یو کنه اذن له دلیل وای نو من وای و ذریاتهم کې دا ضمیر چاته پیغمبرانو تراجه دی او د دې پیغمبران نه مراد نوح علی السلام ابراهیم علی السلام دی نو عیسی علی السلام دا غي په نوسو کې راغی نو لپلار په وجه بچی نه دی بچی د حیثیت ته نکنه دې خبره پويږي ته به هم وای هم سره هم دلایل شته او چل راځي ذالک هدى الله دا هدایت الله دې يهدي يهدي به هدایت کې الله پدې مې يشاء هغه چاته چوغاری من عباده د بندګانو خپلنا ولس انبیاء الله ذکر کو وسوي ولو اشرکو دا سره ویوي شرک ډیر ناکار شي زدها که زما دی پیغمبران وکړو دی پیغمبرانو پیغمبري جوړه هغه وې زما موس په لټوړه کیږي غیر الله تاواز کوي په نکار آمده چې د سم سموسی کی دنیا کې زوی خدای وې دا شرک دور نه کار دی که زمانه پاسنو پیغمبرانو یو شرک کو نه سره ختم کړ ولو اشرکو لو د پاره د نفر راځي فرض بکو دا سره پروي د شرک غندواله الله بیان ډیر ناکاره د کل سر لري ارس سوځي ارس ختمي ولو اشرکو بل فرض کدي پیغمبرانو شرک وکړو لحبط عنهم خامخا برباد بشي د دینه ماغا کارونه کانو چې د یا ملول کول کې داغه الګل پیغمبر صبر او چته عقیده سور عمل له او چې شرک پراغ نه ټولې ولا ختم کړ چا وې قران شرک نه ګونه ځان ساتي ښا خپل بین دی خوین دی اجزان دي کنه نو او ترسیږي په پوهه کوي چې دې جیل خلاص شي اولائک الذین دا خلق ته آتیناهم الكتاب چې ورکړل موږ دایته کتاب والحکمه د پوهه خبره والنبوت پیغمبري فَإِن يَكْفُرْ بِهَا کچر انکار کوي د دې توحید نه ها اولائے دا موجوده خلق د مکه فقد وکلنا یقینا من مقرر کړی دي بها په دې توحید او دین قوما داسې خلق لیسو بها چې نه دی هغه د دینه به کافرین انکار کوونکی دا مطلب صحابه کرام ته الله مقرر کړ کنه ابو جهل عتبہ شیبه کته نه غواړي بغواړه کنه صحابه شته اتر قیامت پورې چې کوم مؤمنان موحدین پیدا کی ټول دي کنه اولائک الذین دا خلق ته حد الله چې هدایت کړل الله دایتا فبهداهم دای په هدایت اقتدیه ز پیغمبره قل اوایا لا اسالکم علیه اجرا زنه غوالم تاسو نه پدې باندې ایواز هر پیغمبر دا وایخه سوره شعراء کې براشي الله د دین په بیان زسنه غواړم دا ولي په پیغمبر باندې الله دین رسول فرض دي اکم شي چې پتا فرض دي په هغه باندې خلکو نه سنا اخلي ا که یو علاقه کې عالم بلا عالمانی انو کبیا د دین په خودلو درس او تدریس پیسې اخلي نو واخله لکه یوازې پتا خو نه فرض په نور له سره هم ده اکنه په یو ملک علاقه کې یو عالمي نو بیا هغه هغه فرض دی دا بل خلکو نه د الله په دین سره نه اخلي دې په شوي وي ان هو ان ددا الا ذکر مگر پند للعالمین د پاره د انسانانو پیرانو وما قدر الله دینه په جندل الله لرا حق قدره پلایق په جندو سره الله عزت نه لري کفر او شرک کوي اس قالو کم وقت چه ہوئی دی مان صلی اللہ ندر علی گلی اللہ علا بشرین پا یو بنی آدم من شے الی شے کله چې دا خبره سوک کوي چې خدای د خپل طرف نه په پیغمبر سره دی را لېګړي نو دې خلکو الله نه پیژندلې قل او آیا من انزل الكتاب الذي چار اورې د هغه کتاب جاء به موسی چې راوړ موسی عليه السلام تورات نور رناوا د دلایل په لحاظ وهدن او هدایت د عقاید په لحاظ لناس خلق لرا تجعلوا له تاسو ګرځوي هغه کتاب لرا قرات عیسی کاغذونه تبدو لها زنی داغه نخکار کوي چې تاسو پکې مطلب دی وتخفون کثیرا او پټي ساتي د تورات مسلې ډېری چې تاسو پکې تاوان دی او سب بولان دا چل کوي د ثوابونو مسلې بیانای اره سب رواج بدعات احکام نه بیانای اولې خلک به پوه شي نه دا خو چې پچا کی دا د يهودو دي وعلمتم او خود لشي تاسو ته ما غ مسلې لم تعلمو چې تاسو نه پوي دی انتم تاسو ولکا مخکې تاسو سوره بقره کې اوه وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تاسو هغه خی نو وی پیغمبر پارس پویږي نه دلته سوی الله تاسو تو خود الارض نو ته پارس پویږي دا دلیل بزان لو اولی کې هغه سره چې خدای پاک خو تا ته ویلي چې ما درته خو دلی انتم تاسو ولا اباؤکم ان پلاران استاسو قل اوایا الله الله الله را لګره ثم ذرهم بیا پرید دای لرا فی خوضهم په باطل غپود دای کی یلعبون چې لبی کوي ا قران الله دنیا ته سره را لګل لري ولې تنذر د دې لپاره چې تو یې راي په قران ام القرى اصل د کلو چې مکه دا ومن اواغسو حولها چې د مکه نه چا پیره پراته دي قران د سالمي دنیا لپاره دی ښا نو مکی والا به بیا راي او دا رنګه د مکی نه چې غیر چاپیره کومه دنیا پرته ده شمال او جنوب شرق او غرب ټول بیا راي والذین یؤمنون بالآخرہ کم خلق چې ایمان راړي پر استانه ورځ یؤمنون به هغه ایمان راړي په قران وهم علی صلاتهم او دا مؤمنان په خپل منځونو یحافظون ساتنه کوي مؤمن بګوره د مستابداری ښا مون ساتنه بکای پینځه وخت بکای بیا وای ومن ازلمو سوک تلو ظالم تاسو ته دا لفظ په قران کې بیا بیا راځي او تاسو به معنا څه کوي په خپل کسانو کې به ظالم معلوموي کما نه کول کوي جمعهتونو نه نو منه کول کې کولو ظالم دار او که گواہی پټای شهادت او علم نو په پټونکو کې هغه دی اګه دروغ جوړي په دروغ جوړو کې دالو ظالم دی ومن ازلمو سوق دلو ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي علی الله کذبا پالا دروغ الله سره شریک شته او قالا یا وی اوحی الیا وحی کړي شی دا ماتا ولم یوحى الیه شیء او وحی نشي هغه ته د سشیز پوهیږي وای ما ته الله وحی کوي ز پیغمبرم ومن اواغسو قالا چې وای سأنزلو زرد چې زبا جوړ کم مثل ما انزل الله پشان داږي چې الله را کوس کړي دي ولو ترا کچری تو ویني اذ ظالمون دغه وخت ظالمان فی غمرات الموت فالق الاسباح سیر کون کې د شپې د په سبا سره ولکه شپه تیار ده الله پکې سبا راوخی جې شپه رڼا کی ملک جهالت ته رسم رواج دی عالم راغې دا قران او سنت بیانای خلق د تیرونه راو باسي لکه څنګه تور تیاروا الله ته سبا راوخی جو نه دی ورته سجده لګي پويږي وي دی ورته سجده لګي الک اس په مای سره شرعي حساب کیږي او نور سره دنیوي حساب کیږي دوانو سره کول شي او په مسلمانانو باندې د سپمای حساب لیدل قتل دا فرض دی ښا اسنا په دې سره روجي او حجونه لار څه بیا ختميږي بیا به په غلط وخت کې کوي حساب کتاب پاره میاشت سره کول شي خپل ور سره کول شي او مسلمانانو باندې دا فرض دي چې د میاشتې حساب بدن سره ساتي ښا پلیدو ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازه کړی د زور او پوی ذات او هو الذی الله غزاد ته جعل لكم النجوم چې هغه ګرځولې استاد د پارستوري سره پارا لته تدو لري لپاره چې تاسو په لار معلوم کړئ بها پستورو فی ظلمات البر پاغه تیارو د اوچ کې والبحر او پتیارو د لوندې کې دستوري دا حکمت د انور اوس په مې دا حکمت ده ان ته د ستورو عبادت کوي استاد خدمت ته پر الله پیدا کړی دی دای ورله عبادت کوي وقد فصلنا الآيات یقینا بیا بیا بیانو من دلائل لقوم یعلمون آغا خلقو تا چی پویگی لو فائدتی اخلی الر کرا چې اوس مکه اسمان دلایل بیان شنو خپل ځان ته ګوره او هو الذی الله غزاد ته انشاکم چې تاسو پیدا کړی ای من نفس واحده د یو لفظ نه چې آدم علی السلام دی فمستقر نو تاسو د پاره زائد ټیکاو دی زائد ټیکاو دی چې هغه کم دی وی هغه کم دی هغه د شیا د پلار د شا پټی دی منی پکې ټیکاو دا تپکې پروتي و مستودعون او زائد امانت ته چې د مور رحم دی دویمه معنا فمستقرن ستاسو د پارا زائد ټیکاو د چیز مکدا و مستودعون ستاسو د پارا زائد امانت ته اس باندې پکې نه ځای کیږي چې قبر دی نه تا وګوره کنه قد فصلنا الآیات یقینا بیا بیا بیان او من دلائل د الله د توحید د پاره لقوم اغه خلق د پاره یفقهون چې هغه ډونګه پویا حاصلای علم ظاهری افقه خپویا او د زیتون پانی یو شانتی دی وغیر متشابه او ندی یو شانتی په میو او په خوان کې انظرو وګورئ سوچ او فکر سره الا ثمره میو د دایتا اذا اسمرا کله چې میو ونیوي وینعه او په خشیدا میوا سمرا خوان دی نو دا د چا پیدا کړی الله دا الله لسما شلمه پکې ورکو کړه ان فی ذالک یقینا پر تیر شی کارونو کې لا آیات خامخا ډیر دلایل دي دا الله دی یوالي او چاله را لقومنا خلق لا یؤمنون چې هغه په باور او یقین کوي وجعلوا لله زجر وو دا ټول کارونه الله کړی دي اسو کوله پیریان شریکان کوي اسو کوله سو وجعلوا غرزولی دی خلقو لله الله لرا شرکاء د برخه خاوندان په عبادت او په نذرونو کې الجنه پیریانو لرا او د پیریانو عبادت کوي پیریا ماما خپل ګډو سم الله خپل راړه ا د پیریانو په بار کې وای و دې په پټو پويږي تا ته بالو نه وای و خدای سره د علم کې شریک کو نو دا قران چې ته بیان دا خلک به زکه پوي لا کار ابو لا او لا کار پیر خو ورته وای په دې پیران دی ورو نه وای نو کتا ورته قران او خو سوره سبا سلیمان علیہ السلام پیریانو ته ولاړو الله ته ساواغست اسنه پام سالا ګولې وا پیریانو کار کو چې ژوند دی دی هر کله چې وین راغې هغه امسایو خړل ابراهیم سلیمان علیہ السلام د خپل تا امسال را پریوت پیریانو تختیدل ولی کدی په پټو پوی دی نو یو کار شو چې سليمان عليه السلام مړو نو چې اوس پوه شو نو تختیدل نو کال ته پوه نو تختیدلی بو پته ولګی چې پیریان په پټو نه پویږي څو ګوي چې پیریان نه غواړو ولونه وای لکه نه پیری دې دې کې ناتی چې بادشاہ ته دی و چې تل تسدی دا شرکیات سو خورای ناکار مولا ناکار پیر صلات مال خلق را کول کای نو چې ته قران وای خلق د دې جهالت نه خلاصای دا بیان کا کړه وجعلوا غرزولی دی خلقو لله خدای لرا شرکا حصداران الجن پیریان نو الله په دلیل پیش کوي وخلقهم حال دا چې الله پیریان پیدا کړی دي نو څنګه الله شریکان شو وخرقو جوړی دا خلق له الله لرا بنینا سامن وبنات اللورا ودا دا الله نازولی دی او دای بچی دی بغیر علم ولکته چې وای چې پیرې د الله شریک دی اته چې وای د خدای ځامن اولوړشته نو ما ته تورات انجیل زبور قران کې د پیغمبرانو په حدیث یو خیا نه نه بغیر علم اس دلیل وسره نشته ناکار مولا ناکار پیر اناکار سیاسی سره علماء سو راضی ښا کتابونه داسې انسان کان ته بوج دا داسره پاره وګوره خو عالمان خپلان خو سیاسيان شته کنه نو زه ته هغه ناکار باندې رات کوم ښا کته چې بولای په مخه غستره نو ګورای کنه دا شیعاګان چا دا کړی ناکار شیعا دا ایدوان چا کړی ناکار بولا پندتو دا دا غي بولان دي کنه کله دی وې نو قاضیانه سو دا قرآن مفسر نو قرآن نو لیکله نو دا قاضیانه چا پیدا کړو داغه دغه هغه ناکار دي ازینه چې بد پیو غړې چې بل کاری نشته او ناکار مولا ناکار پیرو دا کار دی ځان پوهه کوي ناکار سیاسي ته اورې نه ته نه اورې خوستا په جبه باندې مهر لګېدل ما ته هغه داسي وي تا چار دل کتا سو دا بیان کولې نو لې بو و زما زامن لونه نشته بدیع السماوات والارض دلائل په دې ولوي به مثله پیدا کول کې د اسمانونو او د زمکو دي ان یکون له ولد د کم ځای نشو الله لره بچي او نازولې ولم تکل له صاحبہ بچي خو د خزینه پیدا کیږي انشته الله لره خزا وخلق کل شی الله د هر یو شی پیدا کول کې دا ټول بد الله بچي ولکه دا ټول بل الله بچي وهو بكل شيء عليم ادا الله پارشي سپويږي نو کدا الله بچي ویل مونږ ته ویلو چې دا به دې اګه الله شریک وې نو مونږ ته ویلو چې دا به دې ځکه الله سره پټای خدای الله بچی نشته الله شریکان نشته ذالکم الله دې کارونه تاسو ثواب الله دې لا اله الا هو نتیجه سره وتله لا اله حقدار د بندګۍ نشته حاجت پوره کول کې نشته الا هو سوا د الله نه خالق کل شی پیدا کول کې دار شیز دې عبادت پوس د چا کوي فعبدوه او نظر نیاز رکو سجدی اروجی دا عبادت خاص کړي الله پوری او هو علا کل شین وکیل ادا الله د هر یو شی ذمہ وار دی لا تدرک الابصار نلا نرا ګری دل را سترګو والا او هو یدرک الابصار ادا الله را ګری سترګو والا او هو اللطیف الخبیر ادا الله پویږي په باریک شیزونو او خبردار دی په غټو پارشیز یا او هو اللطیف دغه الله مهربان دی الخبير خبردار دی بیا قران ته ترغیب دا بسری به کوم ځای زده کای یا چرته کور او جا بیٹه کلار کې ناشته نه نه قران لراشه قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر د پوهه خبره مې ربکم د طرفه درف تاسو نه بصائر جمع د بصیرت ته بصیرت څه ته وي د پوهه خبره فمن ابصرا چا چې لیدل وکړو فل نفسه نو ځان له فائدہ ده ومن عمیا او چا چې ځان لون کده قران نه ناراضي فعليها نبوج به پاغي روز د قیامت په الله تپوس کوي ما د پوهه خبره را لګلې نو تور پسې تلوي تاسو ذکرېو نه اچې چا یې ذکرو نو ځان لګټه په دنیا آخرت کې وکړه اچې چا ځان لون کو او بوج به پاغي وما انا علیکم بحفیظ او پیغمبر ته ورته وایا نیم ز تاسو نه غابان او ساتون کې ولکه دایسه وای د خدای په امان او د رسول په امان دا خبره ټیک ته د خدای په امان خو پیغمبر ولې یاد ده پیغمبر خو ساتنه چانی شي کوله او وای خدای دی وایا او رسول دی تباکا خدای وهل کوي او پیغمبر سنشي کوله بعضی دین دی خیره کوي خدای رسول دی تباکا ولا شرکی لفظونه ولې وای خدای سره پیغمبر ولې شریکای اګه داسې الله چاوي بسم الله وعلى محمد او علاله کوي دا حرام شو تلې نه پويږي نو دی وای خدای رسول دی تباکا دې څه شو ا د خدای او د رسول په امان دې څه شو مشرک فزان نه پويږي اډوتي لدا په دې خبرو پس پويږي چې تا ته دا پته ای و ما انا علیکم بحفیظ زستا سونه کا بالا ساتون کلمه وای ما باندې د پلاني لمن پراته لا ولکه لمن لاندې سیا خو زوام نه چې سي ډېر شوق کې راشي وای زه د مانکی سه بس پېما دا ډېر دا الکه موږ د خدای سپی جمعه ته نه پریدو اته په کې لاله سیف سپی وای طالبان ورته موږ د خدای غل پریدو اته ځان دا دور جذبه کې دی راشي کنه چې وای په ما باندې پلاني لمن پرته لمن په کم ځای پرته په خپل خبالغان یې پويږي زه دا غسیم بیا بیا بیانو من دلائل سله چې خلق به پوه شي وذکر به ان تبصل لبسن من دا قران بیا بیا بیانو په هر جمعات کې اوجره کې په قبر باندې سره پاره چې خلق د شرکیات او بدعات نه خلاص شي نو دای بسوي ولی یقولو د دې لپاره چې وایي دا خلق درستا تا خو پلاني ځای کې قران زده کړی دی تا دور حدیث کم ځای کې کړی دا نو ته وای پنځ پیر کې وما هو قران ذکر له پیغمبر سنت زخواغه پسې زم اتبع ذا ماغه پسې اوحي الایکا چې وحي کول شي تا ته من ربک د طرفه درفستانه سوحي کول شي لا اله حقدار د بندګای نشته الا هو سوا دا غلا وګورئ کله بس دا لا اله الا الله وایو واعرض عن المشرکین او پروا مساته د مشرکانو سوچ شرک کوي مخکې واړه وا مخ مطلب بیان ورته وکوا لره قران ورته وایا خدا غي د شر نه یریګه مدا مطلب دی لګیا به غي خپل کار چرته پرې نه دی ولو شاء الله ک الله غختله ما اشرکو دای بشرک نو کړي ولکه الله وې ز په زور خلق موحدین کوم نه ما ول خپل اختیار ورکړي ولو شاء الله لهدى الناس جميعا کله وخت ټول خلق ته هدایت کړو لیکن الله په زور باندې نه کوي الله ولا اختیار ورکړي او ما جعلناك عليهم حفيظا او تمنګي ګرځول په خلکو نگاه بال چار سړي سره به ادا کفر شرک نه وته ساتي وما انت عليهم او نه ته په دې خلکو به وکیل ذمہ وار ولکه د مقدمي ذمہ وار سو کی وي ها وکیل محمد صلی الله علیه وسلم د چا ذمہوار نه دی حفیظ نه دی وکیل نه دی دا ځکه کړه توحید خبرې دي بل پیر او فقیر ته نه وای محمد صلی الله علیه وسلم تعالی وای نو چې هغه نه دی نو بل څه شو ولا تسب الذين جذباتو کې بنرازي د مشرکین خدایانو ته ایت به بدرت کنزل نه وای ها دا به وای چې سړي شي کوله خدا به نه وای کنزل به ورته نه کوي ښا اسنه چې هغه استا خدای ته کنزلو کی په جذبه کې راشي غوسه کې ولا تسب الذين تبا کنزل نه کوي خلکو ته يدعونا چې دا خلک را بلی من دون الله الا الله سوا سوا کذالک زینا دا غرنګ من خسته کړی دي لکل امتن هر یو امت تا عملهم کار د دای مشرک ته الله شرک خسته کړی دي کافر ته الله کفر خسته کړی دي مبتدع ته الله بدعت خسته کړی دي والقدر خیره و شره خسته کون کې الله دیخه ثم الى ربهم بیا خپل رب ته مرجعهم واپس دې دایدا فینبئهم الله به خبرې دی لرا بما كانوا يعملون پاره چې دای کول مسلمانانو به یا الله که یو نه خدای معجزه درولګه دای به ایمان راړي الله وي تاسو ته پته سړیا ایمان راړي دین راړي واقسمو قسم خریدای بالله پالا جهاد ایمانهم کلک قسمونه ددای او جواب قسم سره په دې قسم خوري لئن جاءتهم کچری راشي دي کافرانو ته آیت یو نخا لا یؤمنون بها خامخا دا کافران به ایمان راړي په دې یو خبره دا کوي معجزې د پیغمبر لاس کې لري اځه خبره دا کوي تا ته څه پته چې دای به ایمان راړي قل اوایا انما الآیات یقینا المعجزه عند الله اذا الله سره دی وما یشرکم اسشی خبر درکړی تاسو ته انها لانها انها لانها دلته لام به سره وای سشی پوهه کړی ته لانها زکه دا معجزه اذا جاءت کل چراشی لا یؤمنون دی ایمان نراړي دویمه معنا وما یشعرکم سشت خبر کړی تاسو ته چې کله معجزه راشي دای به ایمان راړي نه تاسو ته پته نشته انها کې دې شي چې دا معجزه اذا اذا جاءت انها لعلها شاید چې دا معجزه اذا جاءت کل راشی لا یؤمنون د ایمان دراړي درېما معنا لا یؤمنون کې د لام سی وای دی سی وای څه مطلب د معنا باندې کو داسې بکو یؤمنون قل اوایا انما الآیات یقینا المعجزه عند الله اذا الله سره دی وما یشعرکم سشی خبر درکړی تاسو ته انها چې دغه معجزه اذا جاءت کله چې راشي لا یؤمنون تیب ایمان راړي تاسو د پت صدا چې دا معجزه راشي تیب ایمان راړي لا یؤمنون رمبو دو ترجمو سره او چې کله دا ترجمه وکي ان الله معنا باندې کوي یؤمنون تا تاسو پتا دا چې ته معجزه راشي نو دای په ایمان راړي د ایمان دراړي ولې وې ونقلب اړو مراړو اړو راړو منګه افئدتهم زړونه د توحید او د ایمان